او سینم سره پټي ولا یبدین او دا خزه د نخ کار کوي زینتهن خپل خایست دا خپل خایست نخ کار کوي تاسو پرون ویلو خایست ته وي یا د خایست هغه شینه لکه خکلی جامعه چولی دی پردو خلکو ته اخکار کوي وګوره کنه ماما یا کالی اچولی دی خلکو ته ښکاره کوي نو ولا یبدین او دوی دی نه ښکاره کوي زینتهن خپل ښایست الا دا یو څو خلکو له جایز دي الا لبعولتهن مگر خپل خاوندانو ته که ښځه خپل خاوند ته خپل ښایست ښکاره کوي دا ښه دی بلکې د خزي مقصد هم دی خزه علی ځان خسته کوي چې هغه خاوند دي چې د کمی خزه واده نه ځان نه خسته کوي یا خزي خاوند دي خو په سفر باندې بیا ځان نه خسته کوي الا لبعولتهن مگر د پاره د خپل خاوندانو او آبائهن یا د پاره د خپل پلارانو خسته جوړه چولې ده او دا محترم رااله بابا پلار ته وی محترم وګوره بابا جی ما خدا جوړه کړی ده والی چولی دی وګوره بابا ما خدا والی دی غاړکه چولی ده وګوره دا ده او آبائهن یا خپل پلارانو ته او آباء بعولتهن یا پلارانو د خپل خاوندانو ته په محارمو کې سخر هم محرمي ښه سخر هم محرمي سخر ته خپل خایس ښکاره کوي دا خیر دی او ابنائهن یا خپل زامنو ته او ابنائهن یا زامنو ته دا زامن چې غټ شي نو چې خزه له یو شی راوړي نو دی واچي نو بیا د خوشحالۍ نه نورو ته ښکاره کوي وایي ګورئ که نه هغه پلاني راله دا شی راوړو او ابنائهن ګورئ د چا چې موریانې وي او تاسو غټ یو کله درته وی چې وګوره کنه هغه پلانی را لدا شی وروړي دی په دې مطلب پویږي د دې دا مطلب نه چې خا خا خا او د دې دا مطلب دی چې تم دغه کا هغه وروړت رور دی وروړي دی تم وروړه خیال لري او کنه خا څنګه شو او ابناء بعولتهن یا زامنو د خپل خاوندانو ته الکه د خاوند د بل خزینه دغه دی زامن دا وته خلکو ته پرکټیان وای د خاوند دوه خزې دي د بل خزینه زامن دي او هغه د خاون زامنو ته دا خزه دا میره هغه خدغه ته میرنو زامنو ته خپل خایس ښکاره کوي دا جایز دی ځکه چې د پرکټي د پاره میره دا محرم دی او اخوانهن یا خپل رونو ته خزه لګي خپل رور ته خپل حسن ښکاره کوي دا خیر دی او بنی اخوانهن یا زامنو د خپل ورونو ته تاسو ته رویرونه وایې رویرونو ته او بنی اخواتهن یا زامنو د خپل خویندو ته د خویندو زامن دي خورینه خاله لګي او خپل خورین ته چې دی نو خپل حسن ښکاره کوي دا خیر دی او نسائهن یا خپل خزو ته یو خزه لګي بلې مسلمان خزه ته خپل حسن ښکارا کوي یو گاونډی ورکر رااله نو دا خزه غ خپل گاونډی ته وی وګوره لا چې می چولی دی دی جامو ته وګوره دا سی والی چولی دی تاج په دی غاړه کې دا او دا ښکارا کوي نو دا د غری خیر دی او نسائهن یا خپل خزو ته مراد د خپل خزو نه دي مسلمانانه اکابر وی حتی الوسع چې څومره کوشش کیږي خپل خزو ته وایي چې د دې غیر مسلم خزو نه پرده کوي حتی الوسع چې مجبوری شي بیا بیل ده دکه دا مردار خزی دی بی حیا دا چې نن راله ستا کور ته او ستا کور کې ښځه ولیده ښایسته دا بیا ځي او د خپلو سړو ته دا وایي چې پلاني کور کې داسې ښځه ده پلاني کور کې داسې ښځه ده هغه بیا سازشونه کوي ما وی خپل خزو ته خزه دی خپل خزو ته یعنی مسلمانانو خزو ته خپل حسن ښکارا کوي خو د مسلمانانو نه بغیر نورو ته د نخ کار کوي او ما یا هغه وینځو ته ملکت چې مالکی د هغوی ایمانهن خلاصونه د هغوی یوه ښځه ده او د ښځې وینځه ده او هغه وینځه غیر مسلمه ده غیر مسلمه نو که ښځه خپلې وینځې ته اگر که غیر مسلمه او دا پرده نه کوي نو دا خیر دی او التابعین یا هغه تابعدار هغه اوسیدونکي تاسو سره غیر اولی الاربا چې هغه خاوندان د حاجت نی من الرجال د سړونه او الطفل الذين یا د هغه ماشومانو نه لم یظهرو چې هغه خواران خبر نی علی عورات النساء په عورتونو د خزو د دې خزو په خبرو خبر نی خزه د دوه قسم خلکو نه کساتر نه کوي پردو نه هم جایز دي یو هغه چې هغه بوله وته نه وی بوله چې نه خزه پیجنی او نه سړی پیجنی او نه خکل پیجنی او نه خراب پیجنی بس یو د ډوډۍ کپ پیجنی تاسو سره چې ته بس شوده دی بوله هغه بوله سړی چې تاسو محله کې اوسی غر په کور رانه نوزي ډوډۍ راکې د دې خزو نه که تاسو د داسې قسم سړی نه که خزې ستر نه کوي نو خیر دی خو ګورې هغه بولا چې شودی چې هغه نه ماوي خزې پې د دې خزو په خبرو پوهېږي نه د دې نه خبر دی او نه ښکلې ده او نه خرابه ده دې نه خبر نی بس د یو ډوډۍ کپ نه بغیر بل شي نه پیژني هغه یو دی بوډاګان ګوري بوډاګان په دې کې نه راځي بوډاګان ګوري د ځوانانو نه رواني که څه کولی نشي نه به شي کولی خو سوچ او فکر د هغوی رواني دا نه چې دا بوډا دی بس د دې نه دغه کوه ستر مه کوه نه هغه بوله چې هغه داسې بولی شوده چې ورته تاسو وایي چې هغه د ښځې مزو دې خبرو باندې خبرو نی یو ستاسو د محلې هغه ماشومان لکه دا د پنځه شپږو کالو ماشومان دي چې هغه د ښځو د دې خبرو نه خبر هغه نه دي یو مسله پخوا به چې یو مجلس د سړو د جاهلیت د زمانې ښځې هم ګوره ډېرې بدماشې وي داسې بدماشانې وي چې دا ښځې به درنه هېرې شي په خپو کې به پازې بچولی او پازې خپو کې هغه کې به ګونګروګانو روانه به روانه به چې د سړی په مجلس به د سړو په مجلس به ورله د خپل به درز ورک چې درز به ورک دی به شرنګ وکړو وای شرنګ خلک لیونی کوي وای خزو چې د سړو په مجلس تیریږي خپل درز مو ورکوي چې د د پاره چې د خلک زما دغه ووري ا د دې کالی شرنګ ووري دا سره غوړي دغه ماحول خرابيږي خو ته څوک ویني نه او ته خپې له درز ورکې او هغه شرنګو کی بیا مړه خلاصه خبره دا ده وتوبو تاسو توبه وباسه ال الله الله ته جميعا ټول کسړی او کخزی ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون د دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ پاکه معاشره سوره نور لګي زمونږه معاشره پاکي او زمونږه معاشره چې پاکيږي نو یو دا دی په خپل محله کې بې واده څوک مه پرېږدئ که سړی وي بې ښځې مه پرېږدئ او که ښځه وي بې خاوندې مه پرېږدئ ځکه چې سړی وي الکی او قابل د وادي او ته ولا وادو نه کې نو بیا په محله کې لانجې جوړیږي دغه سه خزه دا او هغه پیغله ده او ته ولا خاون نه کې چاله نه ورکې نو دینه دغه جوړیږي مسلې وانکحوا الایام او په نکاح ورکه به واده ایام جمع د ایم ده ایم هغه بنیادم ته وی چې هغه به وادي که هغه لکی او که خزی وانکحوا الایام او نکاح کې به ودوله منکم چې هغه ستاسو نه یا وینځم د وینځه او ته ولا واده نه کې نو د هغې خو خواهشات شته که نه هغې هم خاوند وکړه والصالحین او نیکانو لا من عبادکم د بندگانو د غلامانو ستاسو نه د غلامانو سره د نیکان ولی وي صالحین یو وجه د دې دا ده چې د صالحین نه مراد هغه مشهوره صالحین معنی د نیکان وی دا نیکان ځکه وی چې نیک سړی خپل حیا ساتلې ده نو چې اوسه پورې ساتلې ده نو واده ولو که چې بیا هم د د حیا محفوظه پاتې شي پاتې شو بدعمله نو بدعمله خو هسې مرسو په سیلاب وړي دي هغه خو هرسم بې حیا دی یا دا لیکن استاد به وي ښکلې معنی ده دی دا صالحین په معنی د صلاحیت سره راځي ودونه اوکه هغه غلامانو له چې هغې کې صلاحیت د وادي هغه خپل خزه ساتلی شي که کم سړی خپل خزه نشي ساتلی نو بیا دی هغه دغه دی هغه له واده مکوي ان یکونو فقراء کشری وی دوی فقیران نو یغنهم الله مالدار بکی دوی لاله من فضله پخفل فضل دا ان یکونو کې خبره چا سره ده کشری وی دا سړی دا بی واده فقیران نو الله به مالدار کی په خپل فضل سره سو ګوی دا د دې بی واده چې د خپلوان دي مثلا ستازوی دی وی چې واده ولو کوم نو بیا به د خزه سوق ساتي اخو بی روزګار دی بچی بیا سوق ساتي وی مړه واده ولو کا الله پاک به کار روان کی سړی چې واده نی مالدار نی او چې وادي واده سره سړي باندې ذمہ واري راشي نو مالدار شي نو کدی فقرای الله به مالدار کی یا دا خبره د جنې کور سره ده کله نا کله سړی پیغام چاله ورکی چې دا تاسو لور یا خور مونږ لراکه وی مړ هغه غریبانان خلک دی هغه خو بیروزګار سړی دی بیا به زمونږ رور زمونږ خور او لور به څه کوي وی وری کې ولا خدایم په خیر کې که غریبانانی د غریبین مې یریږي الله به مالدار کی والله واسع الله پراخه دی داغه فضل فراخه دی علیم خبر دی په هر څه یو سړی داسې دی چې الله ورته صلاحیت د واده ورکړی دی خو وسې د واده نشته نه کوټه شته نه دونه شی وسره شته دی چې خزل په مہر کې ورکی د لپاره مسله دا ده چې خیر سره روجی نیسه او د خپل پاک دامنې خیال ساته او د الله نه غواړه کم سړی چې د خپل پاک دامنې خیال ساتي او د الله نه غواړي الله پاک بول اسباب تیار کی واده بول ورکی وليستعفف الذين او طلب دیو کی د پاک دامنه هغه خلق لا یجدون نکاحا چاغوی نمومی وس د نکاح نه کوټه شته نو سره موجوده مہر شته چې وری کی حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې مالدار کی دوی الله من فضله په خپل فضل بیا مسله ده والذین او هغه خلق یبتغون الكتاب چاغوی طلب کوي د کتابت مما چې دا د هغې خلکو نه ملکت ایمانکم چې مالکی د هغوی ښي لاسونه ستاسو فکاتبوهم تاسو ورسره کتابت وکړئ یو غلام درته راغی یو وینځه درته رااله درته وی آقا زما مالکا زما بالدارا خوخه دې نه ده طالب زه دونه پیسې پیدا کم او ما آزاد کا او ته وای خه چې دو ته وی دونه پیسې به درکم او ته وی خه دونه وخت کې مال پیسې را پیدا کا دې ته کتابت وای غلام سره چې سړی د آزادې دو خبره وکي چې مال به دونه پیسې راوړي زه به آزاد کم وخت معلوم کی چې دونه کشتونه به دی وای خه دا کتابت دی غلام در تراغی وینځه د تراله درته وی حضرت ما سره کتابت وکړه زه به دله دونه پیسې دونه وخت کې پیدا کم ما ما ذات کا وی مستحب طریقه دا ده لازمه نه ده ورته وی ښه چې بس ازاد شي نو فکاتبوهم تاسو کتابت وکړئ د هغوی سره ان علمتم فیهم که چېرې معلومه وه تاسو ته په دوی کې خیرا خیر که خیر درته معلوم و نو کتابت ورسره وکړئ د خیر دوه معنی دي یا مال ته پوهېدې چې دا سړی قدرت لري په پیسو ګټلو باندې ادا ته وایي شل زره روپۍ به دله درکمه ما به آزاد کې یو کال کې به دل پیدا کم ته وته وې ښه اوس وګور هغه شل زر روپۍ ګټلی شي که هغه کې صلاحیت او قابلیت د دې ګټلو وسره وکي او کنه داسې و چې هغه کې قابلیت نو نو بیا سې وخت مخرابې وي وته چې شل زر روپۍ به ته کم ځای نه راوړې خدای دې په خیر کا یا مراد د خیر نه دا دی چې دا غلام دی سرکوزی چې دا ما سره دی نو سم دی خو که دا مې آزاد کنو بیا د مسلمانانو خلاف کیږي لکه څه خیر نشته دی نو بیا ما غلام بیا ما زده وای کچره معلوم تاسو ته پدوی کې خیر چې زه د سره کتابت وکم او آزاد شي د د خیر به دغه ته رسی مسلمانانو ته نو وسره وکې او که ته پوهېدې چې نه د په ازادېدو کې شر دی بیا مه کوې خروره غلام سره کتابت شو زه دوه کاله کې شل لکه روپۍ راوړه زه به دې ازاد کم او دې به دوه لکه کال کې شل لکه روپۍ د کم ځای نه پیدا کی تا ته مسله ده چې صدقه کې دله ورکه ده ته مسله ده که زکات ورکه دله ورکوه چې دله د خپل شل لکه روپۍ پیدا کړي چې ځان آزاد کړي وآتوهم تاسو ورکې دوی له وآتوهم تاسو ورکې دوی له من مال الله د مال د الله نه الذي هغه مال آتاکم چې الله درکړی دی تاسو ته بیا مسله ده په کلار کلار د فحاشه مخنیوی دی په کلار کلار په مکه مدینه منوره کې بعضې خلک داسې وو بد اخلاقه غټ غټ نوابانو خو بد اخلاقه دا و چې وینځې یې ساتلې وي وینځې او دا وینځې به دوی چلولې او هغه د وینځو د چلولو پیسې به دوی خوړې لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول نه دی دا مردار هم دا کار کو دا منافق نو چې کله حکم راغی د زنا د حراموالي دی خزو انکار وکړ دی وینځو چې مخ زنا نه کو دا عب دغه دا بالداران چې دی عبد الله ابن ابي او دوی په زور نکاح دغه کوله دا خزه رالی وینځي رسول الله ته چې رالی الله پاک حکم نازل کړ چې لکه د شرم خبره ده ته ځان ته آزاد بنی آدم وې با اخلاق ځان ته وې عزتمن ذات نه وې غیرتی ځان ته وې او وینځه خو یې نه دي وینځه د زنا نه کرکه کوي زه زنا نه کوم ا شرمیږي او ته چې دی لوی سردار ته شرمیږي نه نو دا د شرم خبره نه ده او دا تاسو په زور ولې کوي دی به ورته وي منډه داسې داسې کارونه وکړه ماله راوړه یو درې اشرفې کله به یې ورته وي راوړه ماله یو اشرفې لتبتغو چې تاسو طلب وکړئ عرض الحیات الدنیا د سامان د ژوند د دنیا ومن یکرههن او چا چې مجبور کړی دا ښځې هغه خوارانو خو نه کوي ته مجبوره فإن الله یقینا الله من بعد اکراههن پس د مجبوره کولو دا غوی نه غفور الرحیم بخون کې او رحم کون کې دی ولقد انزلنا یقینا را لګلی دی مون الیکم تاسو ته آیات مبینات آیاتونه بیانون کی و مثلا او الله را لېږلی تاسو ته مثال من الذین داغ خلقو خلو چې هغه تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه دغه عادیان وګورئ چې نافرماني به یې کوله سمودیان وګورئ و موعظتا او الله را لېږلی دی تاسو ته نصیحت خو نصیحت د چا دپاره دی